کې د ګوډاګیو عسکرو یو زغروال ټانک په مین الوزول شوی دی او د سرې پل په سنګي چارک کې مجاهدینو ګڼې سیمې فتح کړې، دښمن د تېښتې په حال کې دی. ډېرې ککرۍ ګوره پاتې د روسانو شوې ډېرې ککرۍ ګوره پاتې د روسانو شوې ډېرې ککرۍ ګوره پاتې د روسانو شوې شونډې د هر یو دښمن واړه ارزوګانې شوې شمدي زهر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدي زهر یو دښمن واړه ارزوګان شي اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون ماپښین درې بجې د یادې ولسوالۍ بازار ته څیرمه د قندهار اډې په سیمه کې د ګوډاګي دښمن یوه شوبله د یو ځای پر ځای سوي مین په مټوالو زوه سوه وروسته د پېښې ځای ته نور ګوډاګي عسکر راورسېدل چې د مجاهدینو له وسله وال برید سره مخ شول. د جګړې په مهال د دښمن څلور شوبلې د راکټونو په مټ وویشتل شوې چې درې یې تخریب او یوه یې وسوځول شوه. په دې جګړه کې د دښمن یوولسو تنو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له همدې ولایت څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې په لښکرګاه کې مازیګر ناوخته د باباجي د سپین مسجد د سیپن په سیمه کې پر ګوډاګیو پولیسو غبرګې چاودنې ترسره شوې. وروسته پر هغو نورو ګوډاګیانو وسله وال برید ترسره شو چې د پېښې ځای ته راورسېدل. په دې چاودنو او برید کې پنځو تنو ګوډاګیو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راز په موسی کلا ولسوالۍ کې غرمه دوولس بجې د لنډۍ ناوې په سیمه کې د مزدوري اردو پر پلیو عسکرو د ماین چاودنه وسوه چې له امله یې دوه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای وژل شوي دي. وروسته چې د پېښې ځای ته نور عسکر راورسېدل، دوه تنه یې د دراسکوپ په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ ځخه مو بیا خبر تر لاسه کړ چې پرون ماپښین یوه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د اسنګ کاریز ته څېرمه د مزدوري اردو پر یو زغره وال ټانک د ځای پر ځای سوي مین په مټ قوي چاودنه تر سره سوه. د چاودنې له امله ټانک ویجاړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته په سیمه کې د دښمن پر شوبلو هم وسله وال برید تر سره سو خو د تلفاتو په اړه یې لا کره معلومات نه دي رارسېدلي. له همدې شاجوی څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړی دی چې پرون غرمه دوولس بجې د شاسنخېلو په سیمه کې پر هغو اربکیانو وسله وال برید وسو چې له قلات څخه د شاجوی په لوري روان وو. د برید په پایله کې دوه تنه اربکیان وژل سوي دي. او له قندوز څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د دې ولایت په مرکز کې د خیابان په سیمه کې د شریرو اربکیانو د یو مهم قومندان میرا ګل پر موټر د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین یوه تکتیکي چاودنه وسوه. خبر وايي په یاده چاودنه کې موټر تخریب شوی او نوموړی قومندان له خپلو درو تنو ساتونکو سره مرګونی ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د مموزو په سیمه کې پر مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لوري تعرضي برید ترسره شو. خبر وايي په دغه برید کې پنځه تنه ګوډاګي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. همداراز د دې ولایت مرکز ته څېرمه تېر ماښام شپږ بجې د ابراهیم خېلو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته برید وشو. خبر وايي، یاد برید چې د دراسکوپ په مټ ترسره شو، یو تن ګوډاګی پولیس پکې ځای پر ځای وژل شوی دی. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې پر یوه امنیتي پوسته د برید له امله یو اربکی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خبر وايي، تېره ورځ ماپښین درې بجې د جوزجان ولایت د اقچې ولسوالۍ اړوند د کچک په کلي کې خبر وايي په دې چاودنه کې موټر تخریب شو، پکې سپاره دوه تنه د جاسوسي ادارې مهم او فعال کارمندان سخت ټپیان شول. دغه راز د اروزګان ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې بېګا ماښام شپږ بجې د چمبرک په سیمه کې د مزدورې اردو پر یوه شوبله د ماین چاودنه وشوه، د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د قندهار ولایت د میوند په ولسوالۍ کې پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شنه سړک په سیمه کې د یوه کمین په ترڅ کې دوه تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل. اخوا د سرپل ولایت له سنګ چارک څخه د اسلامي امارت مجاهدین خبر راکوي چې ګڼ شمېر سیمې یې فتح کړي او دښمن د تېښتې په حال کې دی. له سنګ چرک ولسوالۍ ځخه رارسېدلی خبر وايي چې سهار هم د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دښمن په وړاندې د مجاهدینو له لوري د عزم عملیات په تېزۍ سره روان وو چې اوس هم دوام لري. تر دې مهاله ګڼ شمېر سیمې لکه توپخانه، ګذر، ګجوا، تبرنېز او نورې سیمې له دښمن ځخه په ټولیزه توګه تصفیه سوي او ګوډاګیان د مرګ ژوبلې په لیدلو سره په تېښته تللي دي. مجاهدین په ډېرې تېزۍ سره مخ په وړاندې روان دي چې اوس د تاغی خواجه په سیمه کې